د دې ځای نه دا دویم باب شروع کیږي او دا د صورت تر اخره پورې د خورونو په دې باب کې څه دي په دې باب کې اوس د جهاد هغه فائدې او قسم ته تاسو ذکر کړي او هغه دا چې جهاد سره معاشره د مسلمانانو په کوم انداز تقسیمي صحیح شو د مسلمانانو قسمونه به تاسو ذکر کړي نو یو با اول خو به ذکر کړي مجاهدین کاملین کامل مهاجرین مجاهدین مسلمانان ذکر کړي بیا په دویم نمبر کې هغه د چاغی نه خو خطا وشي خو مصارعين فی التوبه دی په توبه کې ډیره سخت جلدی کوي زر توبه الله توبه سو دریم قسم بیا دا به ذکر کوي تر یو سل او دغه پوری دریم سلور میا ته پوری بیا په سال په یو سل پنځم یو سل شپږم آیات کې برته بیا ذکر کی متکاتلین فی التوبه تو مسلمانان دي په جهاد کې د کمزوري شوی دا خو توبه او باطل کې سستی وکړه نو هغه کسان بیا دا غینه پس تر ته احوال المنافقین ذکر کړي تر یو سلسم پوري چې خالق په جهاد کې برته یو بل شی راخاره شي هغه منافق وي هغه منسوبي جوړي او دا دې لپاره ذکر کړي چې ګوره دا توبه چې چا په پرستو استدا کې په جلد کې استدا جهاد کې کامل شوی دی خدا اصل کې مسلمان دی منافق نه دی منافق دغه شی دی دا وګوره دا غینه پس چې کوم دین بیا به د ترغیب ال جهاد وی او د مؤمنانو لس صفات په ذکر کړي په یو سل دولسمه پوری دا یو سل دیار لسم چې بیا دا غینه بیا تر یو سل شپارسمه پوری درته وای چې د کفارو نه براءت وکا پوښوي جهاد کوکه مجاهدا په کفار سره تو دغه وکا بیا په یو سل ولسم اتلسم نلسم دې کې به بیا ذکر کوي د هغه چا چې توبه استو خو لیټ استو دا غي د توبې قبولیت په ذکر کوي بیا دا غي نه پس پس کوي ترغیب ال جهاد ذکر کوي او دا غي فواید به ته ذکر کوي بیا به دغه شانتی په مینس کې به ترغیب ال علم وي او ترغیب ال جهاد وي بیا راته وی د دې جهاد د صورتونو او د جهاد د حکم په وجه باندې خلک دوه قسمونه ته تقسیمیږي دا لند زکا دا دوه قسم دي هغه یو قسم والا خو بیا درې قسم شو مؤمنان خلکو خو لیکن دا یو قسم منافقان دي دا برته جدا کی نو بس ټول باب په د جهاد هغه جهادي اپریشن دی چې خلک راخکارا کوي یو قسم بل قسم بل قسم بل قسم دا برته خیخه دا مسلمانانو کې د ترازو والسابقون الاولون اوس هغه اولنې قسم سره کامل مهاجرین مجاهدین انصار هغه په ذکر کوي والسابقون هغه وړاندې کیدون کې خلق ایمان تا اے چې د ټولو نه اول ایمان قبول کړي ها الاولون چې هغه اولنیم دی په هجرت کې من المهاجرین د هجرت کوونکو نه دي والانصار او د انصار نه دي السابقون سبقت کی چاته کارونو د نیکو ته او الاولون اولنی مؤمنان دي دا سوق دي مهاجرین دي او انصار دي ها دا خلق کم خلق تی په دې کې بیا مفسرین اقوال دي بعد وی سابقین اولین هغه دی چې هغه دواړو قبلو ته مونږ کړی دی اول بیت المقدس تیم کړی دی او بیت الله تیم کړی دی صحیح شو بعض وایي چې د بدر او خود نمخ کې چې کومو هغه سابقین اولین ورست بیا سوکتی والذین کسان دی اتبعوهم چې تابع شوی دي د صحابه به احسان به احسان زمانکم به احسان فخی طریقې خ طریقه سره هجرت او جهاد دی هجرت او جهاد کې دوی تابع شوی هغه کم خلک دي هغه وایي چې د دین ورستو کم رالل د با او قد او د بدر نو ورستو کم خلک رالل نو دغه د ابدیه فتح مکینه ورستو کم خلک دي نو هغه خلک مراد دي دا په هغه تفسیر باندې چې کم حضرات لکه ابن جریر او د محمد ابن کعب قرزی رضی الله تعالی عنہ نقل دي چې دا آیات نازل په بار د صحابه او کې ټول صحابه مراد دي مخکینه او ورستنی دواړه نو بیا دا صحابه شو بعض وی نه دا اولنی خو صحابه شو دا رست سوق دي دا رست دا عام مسلمانان دي نو بیا غي معنا ودا سي کوئی والذین کسان اتبعوهم چې تابع شي دي صحابه به احسان فخی وینا سرا خوی نه کړه خوی نه لاره چې صحابه صفات کوي ابو بکر هم زمونږ د سر تاجو عمر هم زمونږ د سر تاجو ها عثمان هم زمونږ عالم زمونږ دا ټول زمونږ رضی الله تعالی عنهم د الفاظ سره وایي نو دا سری دا به احسان خی وینا والا خلق کی نو فجدا وای نو وای په دې سره هغه خلق وتل چې کم خلق د صحابه او بد د ابد بیانې څوک دي شیعاګان روافض ګنده خلق پوه شو کنه هغه بد بیانې د صحابه هغه نه دي هغه پکې نه داخل دغه خلک چې دي نو اوس دا اتباعهم به احسان کې بیا موږ او تاسو مرادو په دې تفسیر باندې البته اول دغه تابعین دي بیا تبع تابعین دي بیا پس راځه تر نه پورې ټول موږ دغه په لار روان یو کنه ان شاء الله نو دا ټول چې دی الله وې دې ته یو سرټیفیکیټ ورکړي رضی الله عنهم رضا دې الله تعالی دې دوی نه ورضو عنه او دوی رضا دې الله نه بس دا د دوی ته اعلان دی چې الله د دوی نه خوشاله او دوی د الله نه خوشاله اعد واعد لهم او تیار کړی دی دوی لپاره جنات باغونه تجری چې بهیږي تحت الانهار لاندې د ونو داغې نه ولې اے نور زاین کې چې څومره راغلو من تحت الانهار راغلو ځکه هغه من کې لږ غونته معمولی غونته لري والي فکر راځي پښوی او دلته کې تحت هل نار راغې دا دې طرف ته اشاره ده چې صحابه د صحابه او جنت ته نهرونه غولې ډېر نږدې دي ها صحیح شو خالدین فیها ابدا همیشه به دې فیها په دې باغونو کې ابدا همیشه ذالک الفوز العظیم دا کامیابی لوی ده وممن حولکم من الاعراب اوس په دې میانس کې ورته وایو دغه خو خالف شو راشه مقابل وسره ور په دغه ځای کې نور موسیږي و ممن حولکم او غیر چا پیر استا سنا من الاعراب د باندو والو نه منافقون منافقان دي و من اهل المدینه او بعض د مدینه والو نه هم مردو سخت شوی دي علی النفاق په نفاق باندې الله وی ګر په دې کې بعض منافقان مشتلي دا منافقان سوق دي دا موږ پیجنو الله وی پیغمبر ته الله وی لا تعلمهم تی نه پیجنې رد شرک فی العلم دی نه نه تا ته علم نشته دی نحن نعلمهم موږ پیجنو سنعذبهم مرتين زرد چې موږ به عذاب او ویل رد واره مره فی الدنیا و مره فی القبر یو پیر په دنیا کې ایو پیر په قبر کې نو چې په قبر کې وچ نو ثم يردون بیا به واپس کولی شي دوی الی عذاب عظیم عذاب لوی تا بیا به لوی عذاب ته دوی ځخا اوس بعض وی د آیات منسوخ ته په سبان دی وی رست په صورت محمد کې راځي ولا تعرفنهم فی لحن القول تبه پیجنی په هغه خبرو کې د خبرو په هغه انداز به ته پیجنی نو ال ترازی په غلطو خبرو باندې نو اوس ال تک دار راځي دلته دار راځي نو وی ال دلته ته نه پیجنی نو باز خوای دا رست رسول الله صلی الله علیه وسلم ته علم راغې نو وی پیجندل صحیح شو د نقص خبره خو به خطر راځه احکام په نه وای او دغه چې کوم دی نو باز وی وی پیجندل راجح قول دار چې رسول الله ټول نه دی پیجندلی او کوم چې سورته محمد کې راغلی ولا تعرفنهم فی لحن القول نو هغه په علامو پیجندل دي نو په علامو کې به پیجندل خدا سي یقیني فتوا وته نو چې دا سړی کافر دی منافق دی خا واخرون اعترفو اوس راشه په دې مسلمانانو کې یو بل ډله هغه ور منافقان نه دي ښا هغه خو مسلمانان دي خو خلک دي خو غلطی له انسان نه وشي دا هغه خلک وایي چې کله د تبوک غزا ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاړو نو دوی وسره دوی دوی تلل خو پاتې شو چې پاتې شو غلطی ته وشو دا تقریبا وکسانو مسلمانانو نو دوی چې رسول الله د واپسې اعلان واوریدو نو دوی لاړل ځان د بیت مسجد نبوي ستنو پورې وتاړل او وی چې موږ رسول الله خلاص نکړو موږ ځان نه کولاو رسول الله چراغ جمعه تا وی دا سوق دی وی یا رسول الله دا خو خلق دي د دې د غزانه پاتې شي او ځانونه اوس تړلې سزا ورکې ځان تا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل خا الله تعالی آیاتونه نازل کړل دا دی توبه قبول ده دا هغه خلک دي واخرون او نور صحابه دي اعترفو چې اعتراف کړي به ذنوبهم په غلطو خپل باندې خلطو عملا صالحا غټ کړي دې د نیک عمل سره غټ کړي دې نیک عمل واخر سیئا او نور وسره خرابو بعض عمل تنا خا عمل ولا مخ کې چې اکثر خو دوی خا عمل کړي ډیرو غلاګانو ته تللی دي خو دې یوینه پکې پاتین شنو دا و اخر سیئه دا پکې راغې عسى الله عسى نزيدا کې دې شي ممکنه ده او عسى من الله واجبتن مفسرین وای عسى دا الله تر طرف نسی واجبې نو عسى الله یقینا الله تعالی یقینا چې الله تعالی ان يتوب عليهم مهرباني بو کې په دوی باندې په توبې قبل ول سره ان الله غفور رحیم یقینا الله تعالی بخون کې مهربان دی خود من اموالهم صدقه اوس دوی څه شو دوی مسلمان دغه دوی توبه او باطلا او دوی الله تعالی توبه قبول کړه ها د دوی توبه قبول کړه نو الله وی خود د دوی صدقه راوړي چې صدقه راوړي نو الله وی خود من اموالهم واخل د مالونو دوینا صدقه صدقه تطهرهم بها چې تپاکه دوی لاره تطهرهم چې تپاکه دوی په دې صدقه باندې تی پاکه رسول الله ول سبب دې کنه وتزکیهم او ته ډېرې دوی لره بها پدی سره مال پدی سره دوی لره رسول الله مال ډېرې ک الله ډېرې نو دا سبب په ذریعہ سره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سبب شو چې وای غسته نو مال ول الله ډېر کو وصلی علیهم او دعا کو دوی ته دوی ته دعا کوا چې صدقه راوړه الله دې تنه قبول کړي الله ته په دوی باندې رحم وکړي رسول الله په طلاق وی څنګه به وی ابن ابي اوفا وی وای زما پلار صدقه راوړه نو چې صدقه راوړه نو رسول الله دعا وکړه اللهم صل علی آل ابي اوفا یا الله د ابو اوفا په آل باندې رحم وکي خدا رسول الله ته اختیار وو چې صلات صلی هغه په صلات سره دعا چا تاسو کی بالکل بلا واسطه کی خو مونږ یې نشو کولای مونږ رسول الله باندې صلات وایو پوه شئ دعا ورته کول شو وصل علیهم او دعا کو دوی ته ان صلاتک یقینا دا دعا ستاسو دا سکن لهم دا اطمینان د زړه د دوی لپاره او صحابي ډیر خوشاله چې ماته رسول الله دعا وکړه خوش به نو سوره دا ګوره د جمعې په ورځ باندې تاسو دغه کوي درود وای ډیر وای ابن مسعود سے اصحابی ته وای ته درود وای د جمعې په ورځ باندې په دې انداز باندې صحیح شو چې اللهم صل علی محمد النبی الامی خو شوی دا درود ته کم از کم وې ظرف یې روایت ولی په دغه ورځ باندې رسول الله ته فرشتہ راسي د جمعې په ورځ باندې نو چې ورځي ورته اته ورته وای چې فلانې د فلانې زوی ستاف امت دې پتا باندې صلات وي نو چې یو ځل رسول الله وای چې اللهم صل علیه الله ته په زبانه صلات وکړي نو سوره بهتره خبره ده زمونږ لپاره ان صلاتک یقینا صلات ستاسو دی دعا ستاسو سکن لهم دا اطمینان د زوند د دوی لپاره والله سمیع علیم الله تعالی اوریدونکو پوهه دی علم یعلمو دا جواب د سوال د منافقانو دی منافقان ولیدل کنه چې دوی د جهاد نه پاتیو او مونږ هم پاتیو خو دوی سره خبرې باندې مونږ سره دا د دوی سره خبرې شروع شو مونږ سره نکېږي نو دوی وی دا څنګه دین دی مونږ سره یو شان تسلط دی او دوی سره بل شان تسلط دی الله وی هو علم یعلم آیا دوی پویږي نه ان الله هو یقبل التوبه عن عباده چې یقینا الله تعالی توبه قبلې د بندګانو خپلنا هغه توبه او با سره زکه قبول شو بد بخت تاسو خو دغه توبه نه استه و یاخذ الصدقات او عقل الله تعالی صدقه هغه صدقه ورکړي الله ته قبول کړي پوښوی اخستی خو رسول الله ولیکن الله قبلی کنا وان الله هو التواب الرحیم یقنا الله تعالی توبه قبل ان کې مهربان دی وقل اعملوا فسير الله عملكم اوس دې مؤمنان ته توایا ورته وای عمل کوي فسير الله نظر رجوني با الله تعالی عملكم عمل تاسو ورسول رسول الله تعالی بهم والمؤمنون مؤمنان ورته ګوري تاسو کوي اوس مخکې مخکې وخت تاسو کټی شي مطلب دا لري منافقان ته صرف وی چې فسیر الله عملکم ورسوله مخکې ته تیر شو هغه ولی هغه ته صرف الله او رسول زکه یاد کړي چې هغه عملونه خو پټ غونتی باغی باندې الله کویږي چې د فرشتیا کوي ته دوکا کوي او رسول الله تم پته لګي بعض وخت چې دار یا کار دی سي او الله ورته خی او دلته کې دا مؤمنان دي نو په دې مؤمنم کویږي چې او نه دا تړه صحیح شو وستردون او درته تاسو به واپس کولې شي الی عالم الغیب هغه ذات ته چې پوهه ده په پټو سيزونو او شهادت او پخکارو باندې فینبئکم نو خبر بدر کتاب ته به ما دا عمل نو کنتم چې وای تاسو تعملون کوون کې دا عمل واخرون مرجون اوس دریم قسم د مؤمنانو هغه سدي ما تاسو ته متکاسبین په توبه ته مونږ وایو هغه حضرات تی صاحب دي درې صحابه وو کعب ابن مالک مراره ابن ربيع او هلال ابن اميه صحیح وا او شدار ته کیسه سره سم بیان ور ډیره دردناک واقعه ده نو دا درې حضرات چې دا پاتې شي د غزوه تبوک نه او هر وخت یې مون په دې اراده کړو چې موضوع خو پاتې شو رسول الله راغی چې راغی رسول الله صلی الله علیه رسول الله ته څه عذر وی یا رسول الله هیڅ عذر نه بس هڅه پاتې شو وی ښا وی زی پاتې خبرې وسره بند شوې سلوي خورا د پوري بیا سلوي سره 500 د خبرې بند وي کور والے ته جدا کړل دا واقعیا فکرال نه دا هغه په بار کې دي واخرون او نور دي مور جونا چې رستو کړي شوی دی رستو کړي شوی دی توبه دا غوي معاملې دا غوي لامر الله حکم دا الله تا اما يعذبهم يب الله وي تسلا ورکی و اما يتوب عليهم او يب الله دا غوي توبه قبول کی والله علیم حکیم الله تعالی کو یو حکمت والا دی او سو شو دوی سره دا غرست راځي دغه خو بس د دوی معاملې دغه شان شو معلقه شو اوس په میان سره ته وای چې او دا نه چې ته دې درې می فرقې ته وای چې دا منافقان دي منافقان ګور نه دي منافقان داسې لکه دا رست ګوره والذین کسان اتخذوا مسجدا چې جوړ کړي د جمعات زرارن د پاره د zarar ورکول خلقو ته اے د zarar ورکول د پاره الله تعالی وی جوړ کړی دی نو اتخذو مسجدن دانو چې بناو مسجدن جمعات نه دی دا zarar خانه ده خو لیکن دوی په څه کړی دی دوی چې کم دنه بس نن په جمعات خېل چې دا جمعات دی او دا ابو عامر راهب رسول الله ورته ابو عامر فاسق وی ښا دا د حنزله رضی الله تعالی عنہ پلارو او دا خبيث چې وو نو دې لاړو دې دغه شو عیسائی شوی رسول الله چې کله ورغه مدینه ته رسول الله سره بحث وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم ور باندې خپل دین پیش خو دې پوهه شو قبلو لینا دوته نه زما دین حق دی رسول الله ته ویلي وی زکه په ما او تا کې هر یو په غلط باندې الله دې خپل وطن نه لوري چرته په بل ځای کې ورک مړ پوه رسول الله ته امين پوه شئ دعا وشو دې بیا لاړو روم ته دغه کې په بدر کې بیا جنگ هم کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بیا په بدر کې دی چې جنگ صحابه او دغه مشرکین مکه او بایلو نو دی و تختید روم تلار د روم بادشاہ له مراعات مراعات ورکل بیا دی یو منصوبه جوړ کړه هغه ځای نه خو چې کنه لکه طاهر القادیل تناستو نو بیا منصوبه جوړ کړه یل تک یو جمعات جوړ کړي په دغه جمعات کې موږ خپل میشن شروع کو او بیا ورور دغه ځای نه غټي ګوند مسلمانانو خلاف په یو منصوبه نو دوی دا جمعات جوړ کړل چې منافقان وسره شو حارب الله چې جنگ کړو د الله سره او رسول او د رسول د الله سره من قبل مخکې د دین په بدر کې په بدر کې جنگ کړو دا ولا یحلفن خام حبیب قسم خوري ان ارادنا چې موږ خو اراده نه لرو الا الحسنا مگر خ اراده یا چې بس جمعه تم جوړول موږ چې د الله کور دې چې بس دا جوړ خدا ته خدمت خبرې به شروع کړي الله وی والله یشهد الله گواہی کوي انهم لکاذبون چې یقینا دوی دروغ جن دي په دې خپل خبره کې دی وایي چې د خیر اراده لرم د خیر اراده نشته د شر اراده ده ها دا د دې منافقانو هغه حالت سلور صفات د مسجد درانه ته بیان کړل zarar دې پکې مسلمانانو ته کفر دی او تفریق بین المؤمنین دی ورساد لمن حارب الله ورسوله من قبل دی ته وګه پاکستان جوړ کړو پوه شو کنه پاکستان مسلمانانو پر اول ورځ نه ضرر جوړ دی کفر پکې دی د مسلمانانو په میان دو ټوکړي نه بلکې درې ټوکړي تقسیم کړ په دې سرحدین تقسیم کړ سارا سرحدین تقسیم کړ او مورچه د کافر خدا چار وخت بمبار لک کفار حمله کوي د غزا نه کوي 250 زره حمله د غزا نه وکړي نو دا وګوره او ارادي بدا کوي چې ان اردنا الا الحسنى پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله والله یشهد انهم لکاذبون الله گواہی کوي چې یقینا دوی دروغجن دي اوس چې داسې جمعات دی نو زه سره څه وکم الله وی لا تقم فيه ابدا دوی راغلو له تبوک نه مخکې رسول الله ته وی یا رسول الله تراشه جمعات کې ځره کاته نه پلوکا ته بیا خلک راځي او الته کې مونږ کوي رسول الله ته اوس مونږ د غزاره تبوک ته تر تبوک نه واپس راشي بیا پکې زو کوم په لار کې الله تعالی رسول الله ته خبر ورکړ چې ګورې دې جمعه ته لاړ نشي لا تقوم فيه ابدا مود ریګه په دغه جمعه کې ابدا هیڅ کلا لا مسجد خامخ هغه جمعه اوس سیسا چې بنیاد کې خود شوی دی داغي علی التقوا په اخلاص باندې من اول یوم د اول ورځنا اول ورځ د آبادین په تقوا باندې په اخلاص باندې روان دي هغه مسجد کم دی هغه مسجد د قباء دی اغا اغا یادی من اول یوم اول رد آبادی دا یا من اول یوم اول ورد هجرت تا د هجرت په اول ورد د جمعه جوړ شوی کنه صحیح شو نو اغا ځکه نبی عمر رضی الله عنه د دې زینا من اول یومنا دا قمری تاریخ سره د هجری دا د اغینه مقرر کړه احق دا ډیر لایق دی ان تقوم فيه چې ته ودرېږي په دغه جمعه کې فيه رجال په دې جمعات کې سړی دی يحبونا چې غوخی اي يتطهروا چې ځان خپاک کی والله يحب المطهرين الله تعالی خوخی المطهرين ځان خپاکون کی خپاکون کې پس دی بیا رسول الله ته پښتنه وکړه وستاسو په قران کې الله دا صفت کړی دی تاسو څه خپاکی کوي هغه بیا رسول الله نو پس نشته دی کومه ته لاړ چې او داس ماته وکړو نو یو ځل په لوټه باندې استنجا وکړو بیا چې راشي بیا په وګو باندې وکړو ها وی دغه ده کنه پوښوي افمن اسس بنيانه اوس الله تعالی وی د دې دواړو جماعتونو تقابل ته بیان کو اوس ته دواړو عقیدو تقابل بیانې د دې مسلمانانو عقیده هغه ځان ته د دې منافقانو بی دینو د دې عقیده خوري خراب را افمن اسس بنیانه ایا چې څوک چې بنیاد کې دی بنیانه د آبادی خپل یعنی د دین خپل علا تقوا په اخلاص په تقوا باندې من الله د الله نه ورضوان پر رضا د الله خیر هغه بهتر دی ام من یا څوک اسس بنیانه چې کې دی بنیاد خپل علا شفا جرفن په کناره د هغه ډټ کمر باندې هار ان چې هغه سوي ډټ خالی کنه هار ان چې هغه پریوتون کې وی کو ګم فنهار به نو اور دیږي هغه فینار جهنم په اور د جهنم کې نو د مسلمانانو عقیده په پوخ بنیاد باندې دا تقوا دا رضا د الله د کافر عقیده دا سره لکه په ډک کمر کې ولاړی په خالی کمر باندې ولاړ دا هغه کو ګم دی نو راو په ور دیږي جهنم ته والله لا يهدي القوم الظالمين الله تعالی هدایت نه کوي قوم ظالمانو ته لا يزال بنيانهم همیشه د آبادې د دوی نو نبی علیہ السلام امر وکړ صحابه ته ورشي د جمعه ته الله وسوځوي جمعه ته ولا وران کو وی سوځول مسجد زرار ښا صحیح شو دا سلورو صفات کې علما وایي چې کم صفات هم پدې کې پروت وی کنه جمعه کې نو بس دا بیا مسجد زرار دی چې کفر وی پکې ضرر وی چې مسلمانانو ته تفریق بین المؤمنین راولي یا مرتد دغه وی نو په دې وجه باندې دا ځکه دی وجه امام مالک وایي چې د جمعه خوا کې چې جمعه جوړ کورانه کوي ځکه دا دې غوسه تفریق راولي چې دا خلک تقسیم کی پوه شو کنه دا مکه وای دا مو دا کوي ها او شربینی وای کل مسجد بنیه فخرا فهو ضرار هر جمعه چې هغه د فخر د پاره جوړ شو نو هغه څه دې هغه ضرار دی ها لا یزال بنیانهم اوس چې جمعه ته ولا وران کو دوی باندې یې رااله چې ورګه مون سره بس کوي مون سره بس کوي مونږ وجنه کې پریدیم نو الله وای لا یزال بنیانهم همیشه د آبادی دوی الذي هغه آبادی بنو چې دوی جوړ کړل دی بی بتن سبب د شک فی قلوبهم پزړونو د دوی کې دا بوي الا ان الا ان تر هغه وخت پورې تقطع قلوبهم چې ټوکړي ټوکړي شي زړونه د دوی زړونه پس ټوکړي کیږي په مرګ باندې دې چې مرشي کنه نو زړه دې فعل شي کټ پیشي تعلق یا ان تقطع یا د زړه ذری ذری شي په قبر کې نو چې د زړه ذری ذری شي کنه نو ترغه پورې دې پډار کې دې چې ما طرف سکے والله علیم حکیم الله تعالی پوی حکمت نو والا دې او سره ته وی دا د اسلام خلاف او د جهاد خلاف څه کوي سازشونه کوي نو د توي راشه جهاد شروع کا د نفاق د صفات نه بخلاص شي د منافقت نه بچ کېدو علاج درته کوي ان الله اشترى یقینا الله تعالی اشترى اغستی دی من المؤمنین د مؤمنانو نه انفسهم نفسنا داوی او اموالهم مالنا داوی بان لهم الجنه فسبب دې باندې چې یقینا دوی لپاره جنت ده مال او نفس ته غسل نو الله کې څه کوي الله ورته ضرورت نشته د ګټه لپاره وته یا راک تعالی په جنت ترکم خا اوس دا څه شو په دې کې اخیستون کې الله تعالی خرڅون کې بندا او هغه سودا صدا هغه چې کوم دنو هغه سودا چې دا مبيعه هغه نفس او مال او ثمن قیمت سره جنت شو دا جنت یقاتلون اوس دا میله بکم دا کی دا منډای بکم دا کی چې په خرج کو الله و یقاتلون فی سبیل الله جنگ کې دی فلار د الله کې میدان قتال دی کنه فیقتلون نو دوی خلق وجنی و یقتلون دوی وجل کیږي وعدا علیه حقا فی التوراۃ وعد وعدا دا وعده کړی دا الله وعده علیه په خپل ځان لازم کړی دا حقا حق حقا ثابت کړی دا په ثابت والی سره فی التورات په تورات کې ول انجیل په انجیل کې ول قران په قران کې په دریو کتابونو کې زبور یاد نه کړو ځکه چې زبور چې ده پای کې مسائل نو نو په دې وجہ ومن اوفا بعهده واستعبوی چې خاطر ما الله سره دا بیع وکړه واپس کوي خو بنا الله وی ومن اوفا سوک ته ډیر وفادار بعهده په وعده خپل باندې من الله د الله نه نشته هیڅ څوک استفهام انکاری دی پوش قتل دی او وعده دا او بیا دغه لاغي حقانیت دی او تو درې کتابونه دی او ومن اوفا بعهده وفاد الله دا او استبشار دی او دا رنګ فوز دی او عظیم دی دا لس تاکیدات ذکر کوي د سره پار د دعوی د دې مسالې لپاره جهاد ډیر فائدہ من شه دی او دا شروع کوي اوس در توي راشه جهاد خو بکې خدان کې بده ایمان کی پسونه مراولي ښا نو در ته لس صفات ذکر کوي د مؤمنانو التائبون التائبون غ توبه یستون کې د ګناہوں نه مؤمنان غ خلقی العابدون غ عبادت کون کې د الله تعالی الحامدون ثنا وین کې د الله السائحون السائحون باندې باندې کوي والناهون عن المنکر او منکون کې د منکر نه او بعد وی ته وو د سمانیه وی عرب تر اتو پوری دغه شان شما کې کوچا تم تر رسیږي نو بیا سوکی بیا وسره و راوړي والحافظون لحدود الله او حفاظت کوونکی د احکام د الله وبشر المؤمنین او زیر ورک مؤمنانو ته د څه شي بس ډیر سیزنه جنتونه دیغه حدث کو دای لصفات د مؤمنانو ذکر کړل اوس چې لس صفات د مؤمنانو ذکر کړل د منافقانو په مقابله کې اوس ته وایي مؤمنا ته داس چلو کا چې ته د کافر سره تعلق نه ساتي واقعات تو تعلق مسافہ ما کان للنبی بعد وی آیات نازل لے فبارد چا کی دا ابو طالب ابو طالب چو نو آغا مڑ کے دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورته دعوت خدا ور کو ایمان ور کو ویني شمراوړې رسول الله ورته وی دا بل استغفار غواړم الله منه کو استغفار مغواړم بعض وی نه دا حکم مدینه کې نازل دی په سورته توبه کې نازل دی نو جواب دا غي دا دی چې دا دوه پیری ما تاسو ته ویلو کله کله یو آیات مکرر النزول وی نو دا دوه واره نازل دی یو پیر په مکه کې نازل دی او هغه د ابو طالب په باره کې دویم ځل په مدینه کې نازل شو ما کان للنبی نو لجاهز نبی لره ولذین کسان لرا منو چې ایمان راوړل دي ان یستغفروا چې بخنه غواړي للمشرکین مشرکان لرا مشرک سړی له بخنه نه غواړي ولو کانو اولی قربا اگر کوي دوی خاوندان د رشتہ داري اگر کډیر نږدې خپل دي من بعد ما تبین لهم پس دا غینا چې دوی ته دا خبره ښکارا شو انهم یقینا دا مشرکان اصحاب الجحیم خاوندان د جهنم دي اے مخ کې چا معافي غوښته او مشرک له خیر دی هغه ته پته نه و چې الله شرک نه معاف کوي چې پته ورته ولګي چې نه الله خو شرک نه معاف کوي همیشه په جهنم کې اوس داغه نه پس پورل نه غواړي صحیح شو و ما کان استغفار ابراهیم اوس چا سوال وکړو چې نه ابراهیم علی السلام چې خپل پلار له استغفار غوښتو هغه چې پلار له بخنه غوښتو الله وی و ما کان استغفار ابراهیم او نو بخنه غوښتل د ابراهیم علی السلام له ابیه پلار خپل لرا الا عن موعده مگر ود وجد یو وعدینا وعدها ایاه چې دا وعده کړی ود دې پلار سره هغه هغه ته ویل دی تعالی استغفرن لك سوره ممتحنه کې بسل ورما یاد کرا شي فلما تبین له هر کله چې ښکارا شو دی ابراهیم علیه السلام ته انه چې یقینا دا پلار د دې چې عدو لله دا خو دشمن د الله له نه دا خدا الله دشمن دی مشرک دی او مشرک خدا الله دشمن یې الله نه بخي چې دا پته ورته ولګی دا نو تبرأ منه بیزار شر دغه پلارنا بیا ورل نه غوښتخه بیا ورل نه غوښتا ان ابراهیم یقینا ابراهیم علی السلام لا اواه خامخان رم زړیو حلیم او صبر کوونکو پلار وته زمونو سره کول بیا دې غریب ورلا سکوله ما پیو لغوښتا وما کان الله ليضل قوما بعد هداهم اوس دا چا بسوال کو چې عجیب قانون دینو الله تعالی هغه خلک چې چا غوښتل هغه ته سنوي او موږ ته وایي تاسو گمراه کیږئ چې الله لما چې مشرک لما کی غواړي چې به ملحد سره بدای اعتراض وکړي الله جواب کوي چې نه زما قانون دار چې ترڅو می قانون نه را لګلې تر هغه پوري چې څوک داغه قانون خلاف کوي هغه ته گمراه نه ویم په شکل ورته قانون بیان کوم داغه نه پات کی بیا کوي جنب پات ولا پوښوي نو الله وایي وما کان الله نذ الله تعالی ليضل قوما چې گمراه و یو قوم ته گمراه کی یو قوم یعنی گمراه و یو قوم ته بعد از هداهم پس تاغین چغی ته هدایت کړي حتا یبین لهم ما یتقون حتا چې بیان کې هغه ته هغه شی چې هغه ته ځان بچ کی پوه شي چې بیا ته ځان بچ نکی نو بیا ورته گمراه وي ان الله بكل شیء علیم یقینا الله تعالی پاره یو څه باندې پوهه دی اوس چا وایي چې ښا عجیب کار دی الله تعالی نو هغه ته ولی مطلب ولی وته گمراه نه وي الله وی دا زما قانون زما د قانون اختیار زما د کده بادشاہ ما ان الله له ملک السماوات والارض یقینا الله تعالی په اختیار کې بادشاہي د اسمانونو دا والارض د زمکو دا یحیی و یمیت ژوند کول کوي او مړ کول کوي و مالکم نشته تاسو در من دون الله غیر الله تعالی نه ولی ان سو بچ کون کې عذاب نه ولا نصير نو سو مددگار لقد تاب الله علی النبی اوس دا د دې داینا تر یو سل او اتلسم نلسم آیات پورې دا اوس دا متکاسبین په توبه چا چې توبه سکړې وا هغه کې لګه تستی کړې وا نو هغه صحابه مبارک راغلي دي خدای تمهید تړي اول الله تعالی وی لقد تاب الله دې تاب معنا دا څه شي اسانی راوستل روست تاب برازی داغی معنی بیا توبه قبل ول لقد تاب الله علی النبی یقینا الله تعالی اسان دا واستف نبی علیہ السلام باندې والمهاجرین په مهاجرین باندې والانصار په انصار باندې الذين اغا انصار مهاجرین اتبعوه تتابعوا نبی علیہ السلام فی ساعت العسرۃ فغسخ وحکه سخت وخت او د تبوک غزا چې سخت وخت ګرمي هم وا لونه هم را رسیدلی میوي هم پخې وي په دغه ټیم کې ورته ویل چې د سره بس موږ ترزو نو الله وی ما په اسان راوستا من بعد ما کاد یزیغ قلوب فريق منهم پس داغینا چې واوړي کا بشي زړونه د یو ډلې د دوینا د رسول الله د اطاعت نه چیرې نزول تبوک نه وپاتې شو الله وی نه ما څوکل ما د توفیق ورکړو نو ثم تاب علیهم بیا الله تعالی مهرباني وکړه پاغوی باندې او هغه هغه بوت لاړل انه بهم رؤوف الرحیم یقینا الله تعالی بهم پدغه مؤمنانو باندې رؤوف نرمی کون کړي رحیم مهرباني کون کړي وعلى الثلاثه الذين خلفوا اوس راشه هغه کسان او هغه درې کسان الذين کسان خلفوا چې رست پات کړي شي حتا تر دې پورې اذا ضاقت عليهم الارض کله چې تنگ شو په دوی باندې زمکا بیمار حبت سره د کولا والی دا غینا هغه په خپل کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنہ وای په ما باندې زمکا تنگ شو ما اروح بها سره د کولا والی دا غینا تر دې پوری چې ما په لار کوسه کې څوک نمونتل چې ما سره سلام وکي لکه صحابه خبره باندې کړې و سره خو چې ګوره یوی غزانه پاتې دي خا یوی غزانه یو جنگ او خبره باندې اخیری کې وایي د تر زوی مې وو هغه په باغ کې کار کولو زه پسې په دیوال ور واوریدم او دیوال باندې چې ور واوریدم نو ورنه ماته چې السلام علیکم هغه جواب رانه بیا مې وې بیا جواب رانه کو وای ما ورته وې اما تعلم عني احب الله ورسوله تا ته پته نشته چې ما د الله او رسول سره مینه ده و هغه ما ته چې والله الله ورسوله عالم الله ته پته رسول الله ته پته چې ستا مين شته او کې نشته دی مونږ ته پته نشته دی نو دی وی وای زه په جړا شوم او د باغ نه بهر راوتم بیا ګرځیدم تر دې پوري چې غسانی بادشاه ما ته خط راولېګ او ما ته وی چې ما ته پته لګېدل چې تاسو سره خپل ملګری دی و پای کړی دا راځم بر سره مونږ به تعالی یو غټ مقام درکو وای د دې خبره په اورېدو سره زما غم نورم زیات شو او زه ولګېدم او هغه کاغذ می وولو او په یو تنور کې می واچول او په هغه کوسو دا هغه بیمار حبت و دغه حالت و ایران چې د بر عالم مسجد نبوی ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د مونږ نیت تړلو او وسارق النظر ما په نظر کې غلا به می کوله نظر به می نه غلې غلې پس په مونږ کې مې نه غلې غلې کتل چې رسول الله ما ته ګوري او کوي وای رسول الله ودغه چې ما په خیال نو ماته رسول الله کتل چې کله به ما خیال کو رسول الله ما نه مخواړو دغه حالت ته وای موږ رسیدو نو وای دغه حالت ته کعب بن مالک خپل بچی ته چې سبا یانه وای چې الله تعالی زمون مبارک ویلی چې حتا اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت فدی باندې زمکه سره د کولا وای نسو تنگ شو وضاقت عليهم انفسهم او راتنګ شو په دوی باندې ځانونه خپل خپل ځان ورته بس دنیا او تخوان نه ورکول 50 سره دا حالت حتی کور والا زنانا هم تل جدا شو وظنوا او دوی وی چې مونږ ګمان وکړو دوی ګمان وکړو الله ملجا من الله چې نشته د پناه د الله د عذاب نه الا الی مگر هغه تدا پناه که حاصله او مغه ته به حاصله هغه ته توبه وباسي بل غواته نشه تخته دی نو چې دا وای زه په بره په کوټه په چت باندې ناس ما سره په دا وخت کې سووم نه نو په زیری کې مې غخپل کپړې غخپل صادر او لنګ غن را واغستل هغه مې ته ورغورځول او بیا مې د کور نه بل لغرا واغستو پاګه کې بیا راووت ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله هو التواب يقين الله تعالى توبه قبل ان كده الرحيم مهرباني كون كده یا ایها الذین آمنو اے مومنانو اتقوا الله ویریږئ د الله تعالی نه وکونو شی مع الصادقین سره د سرشتیا وینکنا دی کعب ابن مالک رشتیا ویلو دی وای مال ډیر باندې راتلی ډیر چالاک سره هم د رسول الله مخه تکیناستم معنی ټول یې دې شو ماته چې رسول الله وی ولې نه راغله ماته چې رسول الله اس عذر منو خوش و چې بهر راوتم خپل خپلوانو ملامت کړم چې دا دې څوک خلک باندې کوي معاف کیږي و تر دې چې دې مجبور کړم چې لازم دروغ وسوم دوباره و ما پښتنه وکړه چې بل چا هم دا دغه رښتیا ویلي د کما چې یو کنه و یغی ما ته وی چې او هلال ابن امیہ او مرار ابن ربی هغه هم رښتیا ویل دي وای ما ته وی چې هغه خو بدریان دي زما د پاره پاره کې نمونه خسته ده بس زه د هغه په لار باندې زما الله تعالی د هغه رښتیا په وجه باندې وبخل ما کان لی اهل المدینه او من حولهم من الاعراب اوس ترغیب ورکه جهاد طرف ته جهاد مفرق دی جهاد پر قودل ډیر نقصانات دي تر یو سل یوشتم آیات پورې ګوري ما کان علی اهل المدینه نه جایز مدینی والا ولا من حوله مغه څوک چې ګرځا پیر دی مدینه دی من الاعراب د باندې والاونه ان يتخلفوا عن رسول الله چې رسول پاتې شي رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ولا يرغبو او دوی دی مین نه کوي به انفسهم د خپل ځان سره ډیر عن نفسه د نفس رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یعنی رسول الله په نفس ځان ته ترجیح نه ورکړي چې هغه جهاد ته دی او د دلته ناس دي ذالک ولد لا چې جهاد تا ذالک بانهم دا ځکه چې په سبب د دې باندې چې دوی لا یصيبهم نرسیږي دوی ته زماون تندا ولا نسب نسترواله ولا مخمسه او نلوګه فی سبیل الله فلار د الله تعالی کې ولا یتعون او نه دوی تیریږي موت ان په یو لار باندې یغیظ الکفار چې غوسه کوي کافران ولا ینالون او نه حاصلې دوی من عدو د دشمن نه نه لنڅ شي الا كتب لهم مگر لیکل کیږي دوی لپاره به په دغه کارونو باندې عمل صالح عمل لیکو پتی هر یو تا تسکیږي نیک عمل درته ملاویږي نو ګوره ځکه نه ان الله لا یضيع اجر المحسنین یقینا الله تعالی نه ضایع کوي اجر نه کی کوونکو خلقو ولا ينفقون نفقه او خرچه نه کوي خرچه صغیرتا ولا ولا کبیرتا نو نه ډیرا ولا یقطعون وادیا او نو ولا یقطعون او نه تیریږي دوی نه کټ کوي نه تیریږي دوی وادیان په یو وادی وادی بین الجبلین د دوه غرونو منځ کې کوم ځای وي الا کتب لهم مگر لیکل کېږي دوی د پاره پاغي باندې الا کتب لهم مگر دا د دوی د پاره لیکل کېږي لیجزیهم الله دې د پاره چې بدل ورکړي الله تعالی دوی ته احسن ما كانوا يعملون د خيسته هغه چې کوم دوی عمل کولو نو د احسن بدله به ملاويږي نو د حسن بدله سره ورکړي کېږي نو جواب پیدا اضافه بیانی دی دا احسن ما احسن اضافت ما ته دا بیانی دی بس ټول احسن دی ټول دین احسن دی یا دا نه جوړ د احسن نه مراد فرایض واجبات هغه ته مراد دی او مستحبات او دا حسن مباحات به مباحات خو بیا جزا نشته دی ما کانوا یعملون وما کان المؤمنون لینفروا کافا اوس مؤمنانو اراده وکړه چې موږ بیا ټول جهاد ته یو کس باندې پاتې کیږو الله وینا نه داخل مکوي او دې کې وایي ترغیب ال العلم ده ترغیب ال العلم ده په پایات کې تفسیرونه دي تقریبا درې د برته کوم ان شاء الله تعالی وما کان المؤمنون او کچرت وما کان المؤمنون او ندی مناسب مؤمنان ندی مناسب مؤمنان لرا لینفرو چې وزي کافتن ټولو فلولا نفرا ولی نوزی من کل فرقه د هر فرقی دلنا منهم د دې مؤمنانو نه طائفه یو وړه دلا ليتفقهوا في الدين دې لپاره چې پوهه حاصل کی په دین کې ولينذروا قومهم او دې لپاره چې او یری قومونه خپل اذا رجعوا اليهم کله چې دوی واپس شي او لعلهم يحذرون دې لپاره چې غي ځان بچ کړي مخالفت د الله نه څه مطلب مطلب دا چې ټول جهاد تمزي بلکې بعض دی نو چې بعض دی رسول الله صلی الله علیه وسلم در تروي نو د رسول الله نه په غلاره کې علم زکوي فقه بس زکوي ليتفقهوا في الدين نو چې واپس راشي بیا خپل قوم ته دعوت ورکوي واپس پس کوي خپل نو په جهاد کې علم حاصلول او دادی په جهاد کې خلک علم حاصلې حسن بصری وای مونږه د موضوع مسله مسائل الخفین دا وای د دا ما وای د شپېتو صحابو نه څه کړل دا حدیث روایت کړل دا علم وای کم ځای ځا کړل دا وای ما په کابل کې ځا کړو چې کابل ته مونږ تلو جنگ لا او صحابه را سره صحابه سره مونږه نو وای په هغه دوران کې ما دا ځا کړو نو په علم علم په جهاد کې دکیږي ښا خو شوی امام احمد ابن حنبل وای رحمه الله تعالی وای اذا اذا اختلف الناس في مساله کله چې خلک په یو مسله کې اختلاف وکړي فالحق ما عليه اهل الثغر نو حق به هغه چې په کم باندې د سنگر د علما او راي وي ولي ویل ان الله تعالی قال فيهم ذکا الله دا وی په بارک ویل دي چې والذین جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا سوق چې زمون په لار کې جهاد کوي موږ ته لارې د علم خلاصو یو معنا خدا دوی او معنی جلالین داسې کوي وما کان المؤمنون ندی جایز مؤمنان لره لینفرو ندی مناسب مؤمنان لره لینفرو کافا چوزی ټول فلولا نفر من کل فرقه منهم ولی نوزی یوا د هر فرقې د دوی نه د هر فرقې د دوی نه دی وزي طائفتون یو طائفه و بقیه طائفتون او باقی هر تقدیر لګی او باقی به پاتې شي بلړلا ليتفقهوا فی الدین چې کله پوی حاصل کی په دین کې ولینذروا قومهم او اوی دی ری قوم خپل اداره جاو الیهم کله چې اوی ته واپس شي لعلهم یحذرون دې لپاره چې دې دغه کی ځان بچ کی دا قوم ځان بچ کی د الله نه مخالفت نه بل ډله دی پاتې شي دا په هغه غزاګانو کې راځي چې کومه غزا ته رسول الله صلی الله علیه وسلم نه سمې غزا ته رسول الله صلی الله علیه وسلم نزي اسو کوئی دا ټول د علم په باره کې نو فلولا نفر وما كان المؤمنون ندي مناسب مؤمنان لره لیم فرو چې وزي علم تا کافتن ټول دا درې معنی ده فلولا نفر ولي نوزي علم تا من كل فرقه د هر ډلې د دین منهم ليتفقهوا د پایو طائفه ليتفقهوا د پار چې پوهه حاصل کی په دین په دین کې ولي انذروا قومهم او يرقوم خپل اذا رجعوا اليهم کله چې واپس شي دوی ته لعلهم يحذرون چې دوی د پاکستان بچ کینو درې معنی شي که غزا شي نو رسول الله کوم غزا ته ځي پاغه غزا کې دی اوسې چې فقه زده کی که غزا نه مور رسول الله پاتې وي نو بیا بقیه طائفتن اخرى بیا د پاتې شي جو سره علم حاصل کی یا تن وتل علم ته مراد دین بیا د علم ته وروزي خو کار ګوره دا علم بسنګ کې داسې باندې کې لیتفقهوا فی الدین په دین کې بس حاصلې فقاهت په حاصلې ښا دا نه چې بس لس کال تیر شو اته کال تیر شو او واپس راغې او تشتل او تشراغې نو دا بیا خو نه کوي چې کله مدرسې ته ځي دا کوشش کوي د فنون خو زده کوي سړی د فقه د پاره د قران د پاره د حدیث د پاره دا درې چیزونه کلک زده کوي کلک مدرسو کې افسوس دار قرآن سم نه خي پوښ کنه بس همیشه کمزوري استاد لاکتا غلط سپاری ورکړي نو هغه کې کوشش کوي چې قرآن کې فقاهت حاصل کړي حدیثو کې په فقہ کې خو فقاهت حاصل کړي یو دویم کار دی دار چې کله د علم حاصل ک کنه نو لینذرو قومهم چرته به واپس راځي نه بیا بلار چې کراچۍ کې بدابه کې سبق سه نو چې په کراچۍ کې ته سبق خې تا خپل قوم چا تفریح راشه د خدای مسلمانا پوښول ته لک خلق ندی ته ته پیسو په تلاړي راشه خپل قوم ته راشه په قوم کې وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه الله وای ما چې کوم رسول الله لګل د خپل قوم په جبا ته د خپل قوم په جبا پويږي د خپل قوم په طبيعت پويږي نو خپل قوم کې به بیان کړي او بیا په نر بیان کې ښا په کلکه باندې د چانه به یریږي نه علما دا یو د الله نه یریږي د بل چانه نه یریږي نو کم په قوم کې کم مخالفتونه د الله او د رسول وو بعض غلط رسمونه رواجونه هغه ختم ککنه نو تا علم سره پاره او په علاقه کې د انقلاب را نوستو علم خو انقلاب دی چې تا انقلاب را نوست نه په ځان کې نه په خلکو کې او ماغه تی وی پوه شو کنه نو بیا خو فائدہ نشوا نو ولینذروا قومهم خپل قوم به یریخه دا کوشش کوي چې راځي په خپل قوم کې کار شروع کوي او کار کوي دا نه چې بس زما خو نه خپل در سره کار دی هغه ته تنخواه ده انو په قوم کې اس کار نه لرم نه په قوم کې بدلون راولا په قوم کې انقلاب راولا اذا رجعوا الیهم کله چې واپس شي دوی هغه ته لعلهم يحذرون دې لپاره چې هغه ځان بچي یا ایه الذین آمنو اوس د ترتیب د قتال کوي چې جنگ بکې څنګه بکې نو د کوم ځای نه شروع کوم الله و یا ایه الذین آمنو ای مؤمنانو قاتلوا الذین جنگ کوي دا کسان سره یلونکم چې نږدې وي تاسو ته من کفار د کافرونه ول یجدو او اول دی مومی دا کافران فیکم پتا سو کې غلظتن سختی اے کافر دې پتا کې سختی را پیدا کی ها دا نه ته تا ځان نه د ماضی چې پاغونده جوړه کړی دا د کربوس کی او دغه چې کوم دې کګوت سوق ضروري نو بس ورانيږي پوښي مولا او عالم خو هغه خوان کوي چې خلک په کان یولې دې کان واپس تمبي چې کلک سړی وي پوښ کنه ځان سخت جوړ کوي پوښ کنه په دې وجه باندې عمر رضی الله عنه به امر کولو پیدل ګرځي پیب لګرځي پوښي چې خپې مکلکی کلک کلک چې کوم دې نو هغه څه کې د مقابله له کفر ته ودرېږي نو داس ځان نشه جوړ کا ول یجدو فیکم غلظه نو نن سبا هغه ګیرو مخری بریتو مخری بیا پس ځان نه داس یو شی جوړ کی چې هغه ته ګور نه هغه متا سه یره وشي هغه دا هغه نه یره نکیږي بیا ښا ول یجدو فیکم غلظه واعلموا فوشی ان الله مع المتقین یقینا الله تعالی سره د پرهیزګارو خلقونه له و اذا ما انزلت سوره اوس درته وای خراشه د جهاد اهمیت وګوره او جهاد دا کمال کوي خلق تقسیمای ښا منافق تو وګوره مؤمن تو وګوره و اذا ما انزل سوره او هر کله چې نازل کشي یو سوره او کوم سوره سوره محمد کې وراشي و ذکر فیها القتال د جنگ والا سورتی نو فمنهم بعض د خلق مؤمنانو نه مؤمنانو کې بعض منافقان دی غوي من یقول اغدی چې وای ایکم زادت هذه ایمانا کم یو تاسو لای په دې دې صورت ایمان زیات کو څنګه ته ایمان دې چې ترقی وشو ایمان دې زیات شو دا غپ لګی ټوکې کوي آیات پوری الله وی هو فاما الذين امنوا هر چې مؤمنان دي فزادتهم ایمانا نو زیاتې دا صورت غیر ایمان وهم یستبشرون او هغه په دې باندې خوشاله کوي چې صورت نازل شي د اجهاد و اما الذين في قلوبهم مرض او هر چا کسان چې په زړه کې مرض د نفاق دی نو فزادتهم زیات کیدا صورت هغه لاره رسن پلیتی الاره سهم سره د نور پلیتی نه تقوانم پلیت نورم پلیت شو ځکه دې انکارو کی زدو کی نور پلیتی پکراله و ماتو او دوی مرشی او هم کافرون په داسې حال کې چې دوی کافر وي نو دای په کفر باندې مرشل پلیت راغله پلیت وو او پلیت لا ها دا ټول پلیتی پلیتی شو اولا يرون الله وی دا منافقان ګورینا انهم یفتنون چې یقینا په دې باندې امتحان کول شي یا په دې باندې عذاب راوستي شي فی کل عام په هر کال کې مرتن یوار او مرتين یا دواره کال کې یوار دوار په منافق عذاب راځي سا عذاب پر راځي نو علما دې کې مختلف اقوال بعضی مرزونه پر راځي بعضی وایي چې نه کال کې په یو دو مصیبتونه راځي یو آفت کې راشي چې ته گاډي وغورځيږي چرته جاز وغورځيږي څه چل کیږي یا کال کې به یو دوه مرزونه دا راځي چې یو واره دوه مرزونه په دا راځي چې د جهاد حکم راشي نو په دې غریب خو ظلم آتی کنه تباہ او بربادي چې اوس په بیا مسلمانان دې خو قوت کی وي نو بیا دې ځان لپاره غضب اختوي یا دا چې په کال دوه کې په مرز حسن بصری وای کال کې به یو پروپاګاندا او شو هغه طرف نه حمله کیږي نو منافق غریب به بیا کار خرابو نو په کار کې یو دو پیری په عذاب راځي ښا ثم لا یتوبون بیا دوی توبه نه وباسي ولا هم یذکرون او نه دوی نسیه تخلی و اذا ما انزلت سوره اوس د دوی د ګوره ها څنګه په دې باندې پلیتی راځي هغه داوی و اذا ما انزلت سوره کله چې نازل کې شي یو سوره تبارک د جهاد کې یا یو سوره چې هغه راځي په منافقانو باندې نو نظر بعضهم الی بعض نو ګوري بعض بعض ته اے صورت راغ نبی علیہ السلام په بیانولو نو صحابه خو بداسي شو چې حدیث کې راځي فکأنما علی رؤوسهم هم الطير تا وایي کړه هغه په سرونو مرغې ناس دي خو به دغه شان ته غلي و تناستو منافقان شو دا یو بل تستر ګریزی وه ګور را ګور یو بل ته قتل لا قتل سبه ویل پکې هل یراکم آیا ویلی تاسو من احد یوتن ثم الکه مؤمنانو کې تاسو ګوري کنه ګوري پریک د راشه دا رسول او منی ترغیب ورکی ترغیب د طاعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته لقد جاءکم یقینا راغ تاسو رسول رسول من انفسکم د جنس تاسو نه دی تاسو د جنس نه دی انسان دی عربی دی قریشی دی هاشمی دی مکی دی پوښوی دا رسول در تراغه عزیز علیه ما عنتم گران دی په هغه باندې ما هغه کارونه انتم چې تاسو په مشقت کې چي تاسو په تکلیف ډیر خپه کیږي تاسو په مشقت ډیر خپه کیږي اسانه تن حکمونه د الله نه غواړي چې تاسو مشکل کران شي حریص علیکم حرسناک ته علیکم علی هدایتکم په هدایت تاسو باندې ډیر حرس کې چې ته هدایت شي بالمؤمنین او خاص مؤمنانو باندې رؤوف شفقت کوونکې ده نرمي کوونکې ده رحیم مهرباني کوونکې ده فان تولوا الله وی کو اوس نه مانی نو فان تولوا که چرته دی مخواړو د اطاعت رسولنا او ستا نه مانی نو فقل ورته وای حسبی الله کافی دې مال الله تعالی لا اله نشته دې معبود نشته دې کافی کی دن کې الا هو غیر د الله نه علیه توکلت باغی الله باندې ما ځان سپارل دې او هو رب العرش العظیم او هغه رب د لوی عرش دې سورت توبہ په دې ځای باندې ختم شوخه سورت توبہ ختم شو اخر کې تاغه ترغیب طاعت رسول الله صلی الله علیه وسلم تور کوم دا سورت توبہ سلورم باب خا په سلورم باب د سورت توبہ کې څه ذکر کېدل اثر د جهاد معاشره جهاد تدریس او تسلور او تقسیمي اول خو دوی سو باندې یو مؤمنان یو منافقان مؤمنانو کې بیا یو خواږي چې بس هغه هر وخت خوشي جهاد تا یو هغه چې هغه نه لګه سستیو شي بیا در توبه وباسي یو هغه چې هغه نه لګه سستیو شي بیا په قلاره توبه وباسي یو منافق وي هغه نه جهاد تزي او نه پدې خبره چې جهاد را نه پاتې وي نو دای سلور قسمونه را تکل د خلکو رته بیان کړ سورته توبه د اول نه دوی سیوا یوې ته تر و دې شمایا ته پورې وا او دویم یې ته تر اخیره پورې بیا په اوله کې دوه بابونه یو باب چې کوم د په بار د مشرکانو جنگ کې وداغي دیار رسول دې ذکر کولی او یو د يهوديانو نصاراو په جنگ په باره کې دا غیر ته دیار نه توجه ذکر کړی دویمه ایسه چې بیا په دوو بابونو وا په یو ایسه کې ته منافقانو صفات ذکر کول و او یا صفات ته ذکر کړل نو په دویمه ایسه کې ته خلق سلور قسمه کول چې دا سلور قسمه خلق جوړیږي دا صورت په دې ختم شو امتیازات په صورت کې سو و اعلان براءت بل پکې سو و د مشرکان درې قسمونه بل پکې سو وای دیار لس دیار لس وجه د جنگونو د منافقان د مدغه د يهوديانو او د مشرکانو او د نصارا او د مشرکانو خا وای بل پکې سو وای شپک فائدې د جهاد وای بل پکې سو وای و او یا علامی او صفات د منافقانو وای بل پکې سو وای سلور قسمه د منافقانو غټ غټ خرچ کومو هغه ته ذکر کړل بیا بل پکې سو وای د غزوه د تبوک ذکر وکړي بل پکې سو وای د مؤمنانو درې قسمونه پوه شوي بل پکې سو د مسجد ضرار تذکرہ بل پکې سو خاص یو هغه پکې وای د جهاد په لاسو تاکیدات سره ترغیب بل پکې سو د مؤمنانو لس صفاتو په دې طرز باندې صورت تاسو شو هغه ختم د سورته توبه دغه امتیازات شو حاصل د سورته دغه راوته چې القتال فی سبیل الله